اجازه سره په وس د وی اعلی انواع الاجازه ادا دی اجازت په انواعو کې ټولو کې اعلی ده مطلقاً ومن صورها د دې د صور نه د دې يدفع الشيخ ور کی شیخ استاد ال طالب طالب تا کتاب او خپل کتاب او یقول له ورته هاذا روایتی عن فلان دا د ما روایتونه دي د فلانی نا فارویه عني نو زمانه دې روایت کوا ثم یبکیه معه تملیکن فتجوز الروایت بها سا کتاب کو الله سی واکړي ا نسخه سره دا ویل ول غواړي چې موږ خکړې وچ را جمع کړې مو کې چې بیا کو تبخانه والے شاپ کو نه دا نیم کتاب غلط او د شیخ روان دی لستونه یو د شیخ نه اوري یو په شیخ لولي نو دا هغه نه په مرتبه کې کته ده به خو دغه غوبل خطا شو او ابو ها وخل کوي وایي سترګې په پټې کړي په کښو کولا کې تاوا په پسي او نه دا موبایل په ما تاوان کوي اوس په مې راتین کوي ها مال اوس بیا خوا کیږي واما المجرده عن الاجازه فلا تجوز الروايه بها على الصحيح جائز نه دی روایت پدی بنا بر قول صحیحا الفاظ لدا الفاظ دادا و پدی کی څنګه چې دا مقرون بل اجازت وي ويجوز بعبارات السماع والقراءه جائز د په عباراتو د سماع او د قرات سره خو مقید تر مثل حدثنا مناولتن واخبرنا مناولتن واجازتن نو په دې ترتیب باندې دا درسته ده دې کتاب سره به رو رو دا وایو کوي چې ډیره وي نو بس یو شخص ته وباسو کنه څه کوي پاده رسوي جی یو عالم الله دې په خصوص وفات هم دې په دغه کې یې دی یو ورځ کې وي کپتا کې دغه ویلی و څه شي لکه د پرونی وی دوه میاشتې کې خلک دوره ختمې دله ماغه پکار ده او یو سره د غرون را کوشه یو چې د جمعات کې دی راځه دغه نه راغله غرون سواد ته په غریب تیران راغله وای بس هغه د کثامره ایزاس وا وای هغه خوښه څه چل خلک بانګونه مو وېدا بس یو موز دې جو دې کول ټول عمر کا هغه مال ټولم دا ما چې ته موز سم نه کړې ویله به مونته ایله به پیښ شوه دلته د دوه مې شو په دې یویني مې غزه وګوره یا دا بس کاله کړه خبر تعالی چې د ګور دینه مختصر ښه